ته بغیر زه پوره کیږه نه د عبادت ذات دی دی خبری څخه تقاضا کوي ا کله هغه سبب ا سبب فطری نه وی یو سبب عارضی وی یو عارض سبب دی وجنا د دې خبره تقاضا راشي چې په دغه عبادت کې د فلانا شای ضروری وي تاسو په دې خبره پوه شئ نو اوس دا خبره بیانول غواړي شاه صاحب دینه بعدا چې مثال مونږ د یوشي باندې رکن فیصله کو چې دا رکن د په دې عبادت کې نو دا د څه وجوهاتو دی وجی نه مونږ کو نو یا دا د سبب فطری دی وجی نه کو او یا د سبب عارضی دی وجی نه کو سبب فطری دی دی خبر موجود دی چی دا دی رکنی او یا سبب عارضی دی دی خبر موجود دی چی دا دی چی رکنی او زنی زنی اجزا داسی چی پا ایغی که دوارا موجود دی سبب فطری موجود دی او سبب عارضی موجود دی لکه زی تاسو تا بیانو اوسو تا گورو وعلم پا دی خبر باندی زان پوئی کا ان شیئا چی یو شئ قد یجعل رکنا کله کله رکن وګرځاو سی بی سبب د داسی سبب دی وجه نه یشبه المذهب الطبیعی چی آ مشابه وی مذهب طبیعی سره یعنی فطرت سره طبیعت تی اخشی اقتضا کئی د ایغ عبادت طبیعت تی ایغ رکن اقتضا کئی وقد یجعل بسبب طارئ او کله کله وګرځاو سی د سبب عارض دی وجه نه سبب فطری به سنګه لکه مثال خشوع خضوع ده د لمانځه هغه بلکل بنیادی مازغه څه دي او مقصد یې څه ده الله تعالی ته سر ټیټی ده الله تعالی ته خشوع خضوع ده نو ته رښتیا ووایه چی دا خشوع خضوع دا مقصد دا ده چی بغیر د رکوع او سجود نه متقوامه کیدای سی او دا خشوع دا د لمانځه چی کومه فایده ده چی د خشوع خضوع ورکول دی انسان ته دا بغیر د رکوع او سجود نه کیدای سی نه نو ځکه دا رکن دی نو دا په هغه کی چه دی رکن درجه لری اهم درجه لری نمبر ایک یا دی دی وجنه یو شای کلا رکن شی او یکون ضبطا لمبهم خفی لا بد منها لا بد منه فیها کالتکبیر فانه ضبط للنیت و استحضار لها یا یو شای اغا ضبط کئی یعنی آ انضباط تے اغا یو مبهم خفی کئی لا بد منه فیها چی ایغ امر خفی نه په دی عبادت کی لابدی وی یعنی هغه امر خفی شی په دی عبادت کی ضروری وی او یو بل شی وی چی هغه د دی امر خفی هغه انضباط کئی او هغه پاره یو پیکر محسوس وی کنی هغه هسی نه منضبط کیږی او هسی کنټرول نه رادرومی کالتکبیر لکه تکبیر واخله فانه ضبط للنیة و استحضار لها دا ضبط تی هغه نیت کئی او دا هغه عبادت ته چی وی استحضار وی نو نیت نیت بغیر خو عبادت نشی پورا کیدلای چی کوم عبادات مقصوده دی هغه نیت بغیر نشی پورا کیدلای نو نیت دا خو یو امر خفی دا نو دی دی انضباط چوک کئی هغه مقصد دا چی تکبیر تحریمه کئی دا دی دی چی کئی انضباط کئی نو چی کلا هغه تکبیر تحریمه رئیشی نو هغه نیت باقاعده اسی خو یو لکه یو شای سره خور ووری لکه غونډ دی کشای او استحضار دی وکړه الله تعالی ته چه کړی مقصد دا دی چه ودریدلی نو دی وجه نه کله کله یو شی چه سی آروکن سی دا هغه سبب فت نو دا دی دی شی لکه یو ذات دی دی خبر تقاضا کی چه دا دی پکی وی یا رئیسا وکل فاتحت لک فاتحه واخلا فانها ضبط للدعاء نو مس کی مقصود سوی الله تعالی ته خشوع خضوع څه د پاره سړی کوي چې څه ورنه غواړي څه چې کوي ورنه غواړي نو د هغه غوښتو یو پیکرې محسوس پکار ده نو دی هغه پیکر محسوس تی غوښتو هغه مقصد دا دی چی هغه ضبط تی هغه دعا کئی هغه سورة الفاتحه نه بهترین بل افصح عبارت نشته چی په هغی کی هر څه مقصد دا دی چی مونږ دی الله تعالی نه څه کو وغواړو یا نو ځکه دا سورة فاتحه رکن شوه وکالسلام یا لکه سلام واخله فانه ضبط للخروج من الصلاة دا ضبط تا دی خروج من الصلاة دی پاره بفعل صالح په فعل صالح سره لا ينافي الوقار والتعظيم چی داسی فعل صالح چا منافی دی وقار دی تعظیم سره نی نو اوس پکار خدا دا چی په وقار او په تعظیم سره سړی دی لمانځه نه چی اوزی داسی نه چی یو غرب دی ورکو په بوسی سو باد ماد دی وغورځول او ووتلی دا خو داس دا لکه د لوی دربار نه سړی چه وکی اعراض وکی او په خپل هغه مقصد دا ده چه حاضری باندې چه وی پښیمانه یی نه نه په وقار سره د لمانځه نه چی دی وتل پکار دی نو چی په وقار سره وځی نو هغه د پاره څه پیکر محسوس پکار ده څه یو امر منضبط پکار ده چی هغه ضبط کی راولی هغه وقار نو هغه پاره مقصد چه ده سلام ده هغه پاره چه ده سلام ده تاسو په دی خبری پوه شوی دا خو هغه سله نو گویا کی د لمونځ ذات چی ده د لمونځ ذات آ د تکبیر تحریمې تقاضا کوي د لمونځ ذات د رکوع د سجود د قیام او مقصد دا ده چی د سورة الفاتحه او د سلام او د تکبیر تحریمې د دې شیونو تقاضا د لمونځ ذات د دې شیونو چه کوي تقاضا کوي نو دا د هغه سبب فطری دی وجه نه دا څه ګرځیدلی دی ارکان ګرځیدلی دی او مونږ وایو چی دا ارکان دی اوس سبب عارضی سبب عارضی دی وجنه چی یو شای رکن وګرځي والثانی او دوم دادا چی سبب عارضی دینا وګرځي ان یکون واجبا بسبب آخر من الاسباب چی یو شای واجب وګرځي بسبب آخر من الاسباب په سبب آخر سر دی اسبابنا فیجعل رکنا فی الصلاة نو اغا رکن وگرزی جی پل مانز کی لأنه یکملها زکا چی دا تکمیل دی صلاة کی و یوفر الغرض منها او دا پوره پوره ادا کئ بیا غرض د دې لمانځه نه ويكون التوقيت بها احسن توقيت او توقيت او تعيين په دې سره دا احسن تعيين وي كقراءة سورة من القرآن على مذهب من يجعلها رکنا لکه قراءت تی صورت من القرآن دی اغا خلق مذہب مطابق چی کوم خلق قراءت من القرآن مقصد دا چه گرزی رکن گرزی نو اغا زکوائی چی گورا قراءت من القرآن قرآن دا شاعر اللہ ندا او د شاعر الله تعظیم چه دا واجب دا او شاعر الله سره دا مناسب ندا چه بس شاته اوغرزه او بیا بیا چیرته مخ ته راړای نه نه نه دا د شاعر الله سره مناسب خبره ندا نو چه د شاعر الله تعظیم واجب سه نو د تعظیم مختلف صورتونه کیدای شي نو ایغو کې ټولو کې بهترین صورت تعظیم دادا چې په ضروری عباداتو کې ضروری عباداتو کی دی له سړی چه ورکی څه حصه ورکی چه دا په ضروری عباداتو کی چه دا دونه دونه حصه به په دی کی چه که وای دی وجه نه په لمانځونو کی قرات ته قرآن چه څه ضروری څه چه هر وخت تا دی قرآن عظمت دا چه یی په ذهن کی ولی چه ته په ورځی کی پنځه واری مقصد دا دی چه قرآن هغه الفاظ مبارکه او آیاتونه مبارک آ تلاوت که نو هر وخت به دی قرآن عظمت ها د قرآن لویی ها به د تا چی په ذهن کی ځکه د تعظیم د شاعر الله چی کوم شاعر الله دی هغه په لمانځه سره چی بار بار هغه سړی ذهن کی وی او د مسلمان په زړه کی دی هغه عظمت پروت وی ځکه آذان شاعر الله نه ده پنځو سرو لمانځو د پاره چه ده آذان ده کعبه شاعر الله نه ځکه پنځو سرو لمانځو کی سړی چه ورته کوي مخ ورته کوي مونځ د شاعر الله نه ده ځکه مونځ زیات ثواب په جماعت کی ده چه خلق ته چا ته جی جماعتونو ته جی او مقصد دا ده چه قرآن دا دی شاعر الله نه ځکه په منځونه کې چې پنځه واري ته کعبه ته مخ کړې نو تا به څنګه د کعبې عظمت ته ذهن نه ووځي چې پنځه واري ته جماعت اهتمام کړې تا به څنګه د جماعت عظمت ته ذهن نه ووځي پنځه واري تا په غوږونو باندې د الله تعالی لویي مقصد نارې لګي نو تا به څنګه د الله تعالی لویي نارې آ به دې له ذهن نه ووځي پنځه واري چې ته د قرآن تلاوت مقصد دا چې بار بار کوې که نه دیوی حصے دونه حصے نو سنگ بتا دے قرآن عظمت تیزین نو دے سبب عارضی دی وجنا مقصد دا دی چی قرآن تلاوت دا په لمانځه کی چه څه رکن وګرځیده نو دا سبب عارضی ده دی قرآن عظمت دی وجه نه هلته چه څه رکن شو ښه جی فیجعل رکنا فی الصلاة لانه یکملها ویوفر الغرض منها ښه جی الی آخره فان القرآن من شعائر الله یجب تعظیمه نمبر ایک او کله یو شی دیدی وجه نه ضروری سی چی امتیاز راشی په مابین د دوه مشتبه شیونو کی یو شی مستقل ده او یو شی غیر مستقل ده نو چی دغه مستقل او د غیر مستقل په مابین کی چی راشی فرق راشی لکه چی کوم خلق قوما جلسه رکن گرزی رکن نو هغه دی پر وجه دا وای چی انحنا ده رکوع پر انحنا ده او سجود دی پر چی ده انحنا ده نو اوس چې مقصد دا دی چې هغه سجدې ته چې کومه انحنا کوي هغه انحنا غیر مقصودي هلته خو اصل مقصود خو سجده وي او د رکوع انحنا خو په خپله باندې چې دا مقصودي ده اوس که دې په مابینس کې یو ممیز شی نسی رای نو بیا به د مستقل او د غیر مستقل په مابینس کې تمیز آنشي پاته و یؤمر به او په دې باندې بیا حکم ورکړای شي کالقومة لکه قومه واخله بین الرکوع والسجود مابین رکوع او سجود کې بها یحصل الفرق بین الانحناء الذی چې په دې سره په سبب د دې سره حاصلیږي فرق مابین انحناء هغه کې هو مقدمة السجود چې مقدمه د سجدې ده و بین الرکوع الذی اپ مابین د رکوع هغه کې هو تعظیم براسه چې هغه ځان له مستقل هغه چې انحناء مقصود ده التعظیم براسه ده دارنګ رئیسا وکل ایجاب والقبول والشهود او لکه ایجاب و قبول واخلا او شهود واخلا او گواهان واخلا حضور دی والی واخلا او رضا دی مرئی واخلا فی النکاح پا نکاح کے دا شئینا ولی ضروری دی پا نکاح کے دا ولی پا نکاح کے رکن غندی دی ضروری دی او شرائط دی ولی دی وجنا چی تمیز رئیسی پا مابین دی صفاء نکاح کے چی د زنا حکم او د نکاح حکم په مابینځ کی چه سی تمیز راشی کم سے کم که نور نه وو خو پوه شوی څه ولیمې شیان دی نه ویندول هسی کوټې ته سړی وخیژی چیک ځای ته وخیژی چه او خلکو تاسو دی په دی خبرې خبر یو ما د فلان زه فلانا یم او مقصد د فلانی زوی او فلانی فلانی سړی لور سره ما چه ده او فلانی لور سره ما نکاح کړی ده تاسو ته په دی باندې چه یو خبر یو که نور هیڅ شی نه کنه کم سے کم دوره اعلان دی چه کی بیا وکی کنه څه ډز ډوز دی وکی ټین دی وګړبی په پوه شي دبلا نی هغه هغه غوندې تمبل هغه دې وغربوي چې دومره پته ولګېږي چې څه چل دې کور کې چې دا شوی ده داسې نه چې ته وایي مو پر دې راوسي څوک دا داسې یاره دا ما بس هسې مقصد دا دی چې هغه د شاینۍ ده هلکه شاینۍ ده بیا خو مونږ په خبر نه شو چې تا شاینۍ کړې ده نو داسې په پټې به دا کیسې سړی نه کوي دې وجې نه چې د صفا نکاح منځ کې چې راشي امتیاز راشي نه سم غرب غروب به دې جوړ کړی خوشحالیګانې به یې او دا کیسې به یې او چې یو حده پورې چې چونه حد کې مقصد شریعت اجازت ورکوی او نظام هغه سره مفلوج کیږی نه لکه مخکی می بیان درته کړی وو شه جی فان التمیز بین السفاح والنکاح لا يحصل الا بذلک تمیز په ما باندې زنا او نکاح کې نه حاصلېږي مگر په دې شیونو سره حاصلېږي عشا صاحب عجیبه خبره کوي ويمكن ان يخرج بعض الارکان على الوجهين جميعا او دا هم ممکنه ده چی تخریج وکړای سی د بعضی ارکانو په دواړو وجه دا هم کیدای سی چی یو رکن د سبب فطری دی وجه نه دی دی رکن جوړ شوی وی او سبب عارضی دی وجه نه دی جوړ شوی لکه قرات تی قرآن دا سبب فطری دی وجه نه رکن کیدای شی او سبب عارضی سبب عارضی خو مو بیان کړ چی قرآن تعظیم ضروری ده او سبب فطری به داسی بیان کو چی گورا په منځ کی الله تعالی ته ودریدلی نو در اودریدل الله تعالی په دربار کی صمن بکمن دا هیڅ فایده بیا نلری او دا د الله تعالی شان سره مناسبه خبره نه ده چې ورشه سمن بکمن نه خامخا څه ورنه څه پکار دي غوښتل پکار دي لکه ته یو لوی سړي دربار ته ورسې او سمن بکمن ولاړې هلکه څه خو وایه څه ورنه غواړه څه خواستی ورته کوه څه د ده مدحه کوه څه د ده ثنا کوه بیا څه ورنه غواړه دا سومن بوکمن ودریدل دا مقصد مناسب ندی نو څه ویل پکار دی او بیا کوم ویل پکار دی هسی هسی خبری نه نه هره خبره ویل ضروری ندی نه هغه خبره ویل ضروری دی چی هغه افصح تی اقوال وی او افصح تی اقوال په دنیا کی څه شی ده هغه قرآن ده نو قرآن ویل چی دی پکار دی څه قرات ویل چی دی پکار دی او دده کلام په ذریعه سره ددنه څه غوښتل چی دی پکار دی تاسو په دې خبره پوه شوئ نو فطرت تی لمانځه د دې خبرې چه کوي تقاضا کوي چې یاره قرات ته چی ضروری او بل طرف ته هغه سبب عارضی هم د دې خبرې مقتضی ده تعظیم د قرآن چې دا دې چی وي ضروری نو دا د په دواړو اصلو باندې د دې مونږ چه وکړ تخریج وکړ تاسو په دې خبرې پوه شوئ ښه جی دا خو ارکان شو کنه ارکان شرایط بیان راته وکړه شاه صاحب چې اسانه خبره ده نو ډیر کله ته یو شی واجبی بسبب من الاسباب د سبب د اسباب دی وجنا فیجعل شرطا لبعض شعائر الدین نو آ شرط وګرځا وسیله پار د بعض شعائر الدین کله یو شی واجبی دی چې سبب د اسباب دی وجنا نو هغه بعض شعائر الدین دی پار چې شرط وګرځا وسی دی دی پار تنویحا به چې دی هغه اهتمام رئیسی د شان ور سره اوچت شي ولا یکون ذالک حتی تکون تلک الطاعة کاملة بانضمامه او دا الا او دا نشی پورا کیدلای د ده عظمت مګر الا چی یو طاعت کامل بیا ګرځی په انضمام د دې سره چی که دا ورسره منضم شی بیا به هغه عبادت کامل شی او که دا نه وی ورسره منضم شوی هغه عبادت نه کامل کیږی نو چی بیا یو شی د عبادت هغه کمال د پاره د ایښی انضمام ضروری وی نو معلومه شوه چی دا شی چی دا محتم بالشان ده لکه وګوره کنه که استقبال القبلة لکه استقبال دی قبله واخلا لما كانت القبلة لما كانت الكعبة من شعائر الله کله چه دا کعبه دا دی شعائر الله نا کعبه چه دا شعائر الله نا دا وجب تعظیمها نو دی تعظیم واجب سو کعبه دی شعائر الله نا نو دی چه سو تعظیم واجب سو وکان من اعظم التعظیم اعظم تعظیم دادا ان تستقبل فی احسن حالاتهم چی دی طرف ته دی توجه وکړه سی او دی طرف ته دی سړی مخ ته مخ واړی په هغه احسن دی حالاتو که انسان احسن دی حالاتو څه دی دی لمونځ حالت ته نو چی مثال هر لمانځه کی دی دی طرف ته چی مخ یی وکان الاستقبال الی جهة خاصة هنالک بعض شعائر الله او د استقبال په طرف تی جهت خاصه دا باز شاعر الله دا منبها للمصلی او دا تنبیه ورکی مصلی تعالی صفات الاخبات په صفات تی اخبات او خضوع باندې گوره په دی کی صفات تی اخبات او خضوع بیا کامل طریقې سره ادا کیږي اکه چا یو پلا مخ وای چا بل پلا مخ وای یو طرف ته مخ کول پکې ته ضروری نه وای بیا و مقصد دا چې دونه د اخبات او دونه به خشوع خضوع برابر دل نه ای و تماشا به چا به یو ته ور مخ چا به بل ته ور مخ ترشته بیا به هغه اخبات او دا شیونه سوي وه یو بل ته به سره کتل سره خندل به یو ګپ به سره چو جوړ کړای وه ښه جی مذکرا له هیئت قیام العبید بین ایدی ساداتهم سادتهم او دا مذکر دی دی دا دی دی خبری لکه غلامانی اد خپل سردار په مخ کی چوی غلی ولاړی او ورته متوجی نو دارنګ مقصد دا چی دا حالت چی مثال من کعبه طرف ته مخ وی او غلی ولاړ وي نو دا هغه خشوع خضوع سره منضبط سي او سره غونډه سي لکه د یو شي رڼا چې که غونډه کې داسې هر ټولی کې نو هغه رڼا یې تیزه شي نو دا انضباط رئیسی او دا داسې وی لکه د یو لوی سړی په مخ کې مقصد هغه غلامان ولاړي لکه د الله تعالی په حق کې مقصد چې مونږ هلته چې ولاړ یو مذکرا له حیات قیام العبید بین ایدی سادتهم جعل استقبال القبلة شرطا فی الصلاة فیشترط لصحته نو بیا شرط کړی چې لپاره د صحت دې څه شی کن نیت لکه نیت واخله لکه مثال نیت واخله فان الاعمال انما تؤثر اعمال چې مؤثر ګرځي اعمال دیو جن مؤثر گرزی لکونها اشباح حیات النفسانیہ گور دا اعمال چی مؤثر گرزی مخ کی مونگ ویلیو چی یو گور اعمال دی یو اشباح دی او یو چی دی ملکات دی ملکات نو اصل مقصود خو ملکات دی ملکات خو دا اعمال چی دی اعمال دا دی اغو ملکاتو پیکرهای محسوس وی پیکرهای محسوس او بیا مو ویلیو چی گورا یو عوام دی او یو خواص دی نو دی عوامو کی دا پیکرهای محسوس مطلوب وی او د خواصو چی کوم دی یعنی د عوامو چی شمارل کیږی د پیکارهای محسوس په دواړو نه مطلوب وی خو د چی شمارل کیږی هلته احصاء کیږی نو په عوامو کی د چا احصاء کیږی د هغه اعمالو احصاء کیږی او د خواصو هغه ملکاتو چی کیږی احصاء کیږی ځکه ما درته ویلي وو چې که یو سړی زر رکعته نفل وکړي او د یوه هسې عام تابعي یا تبع تابعي یا هغه نه بعده خلق هغه د صحابي دوه رکعته هغه دوه رکعته بیا چې دی په کوي دي ځکه چې د هغه ملکه هغې درجې ده چې د هغه کار ته خلقو ملکه هغه ته نسي ځکه حضور صلی الله علیه وسلم ورته ویل نه هغه ورستنوی صحابه کرامو ته چې دا مخکینی چې دی د دو یو مد او نصیف نه مد یا مقصد کجوره نیمه کجوره چې کوم مقصد دا ده چې کړی ده کنه که تاسو ډیر شی نه خیرات کو هغه پسې نصیرت ځکه چی هغه وخت بل شی وو نو په ایښ ټیم کی چی کومه ملکه دی خرچ کولو وه کنه کنی اوس مقصد دا دی چی خلک کروړونو روپی چه کئی لګی یو یو کس یی چو چو کروړ روپی مدرسی ته ورکوی چی دوره خو مقصد ټولو صحابه کرامو نه وی لګولی دین په لاره چی لیکن دی هغو چی کوم ملکه وه کنه دا دی دی عمل هغه پسی نسی رسیدلای هغه ملکه چه وه هغه دونه مضبوطه وه تاسو په دی خبری پوه شوی شا جی صلات دا شبه او دا پیکر محسوس دی چا د اخبات تا د اخبات پیکر محسوس دا دا د خشوع خضوع بل مونږ خوا ته صورت نشته بهترین لرزی چانا لمانځه نه ولا اخبات بدون نیه ګوره او اخبات آ بغیر د نیت نه نشی راتلی دارنګ رئیسا وک استقبال القبلۃ ایزن علی تخریج اخر چ بل نامونه تخریج کو دی استقبال دی قبلہ داسی وایو فان توجیه القلب لما کان خفیا نسب توجیه الوجه الی الکعبہ شجی فان توجیه القلب لما کان خفیا گورا توجیه دی قلب پکار دا زړه متوجه کول الله تعالی طرف ته چدی پکار دی نو دا توجیه القلب لما کان خفیا دا چ کله یو امر مخفی شوی نو نسب توجیه الوجه الی الکعبة التی من شعائر الله مقامه نو دا توجیه توجیه الوجه الی الکعبة چی دی شعائر الله نه ده کعبه دا مو دی هغه هغه توجیه القلب قائم مقام کو نو دا توجیه القبلة دا دی هغه توجیه القلب یو قسم پیکر محسوس دی هغه یو قسم پیکر محسوس یا دا رنگی رئیس اوس ګوره چی کله دا وضو ستر العورت حجر الرجس رجس دا ټول شینا چی دی دا ضروری دی دا شرایط دی نو دا ولی شرایط دی ځکه چی دا ګوره اصل مقصود خو تعظیم دا او دا تعظیم خو یو امر خفی دا تعظیم خو یو امر خفی دا نو دی امر خفی دی پارخ څه پیکر محسوس پکار دا چی اغا پیکر محسوس دادا چی داسی هیئتونه به سړی جوړ کی چی په دی دنیا کی ته یو لوی سړی خوا ته پیشیږی نو چی کوم هیئت سره پیشیږی چی جامی دی ګنده نه یی صفا یی مخ لاس دا دی چی وینځلی وی او مقصد عورت دی چی پټی داسی نه چی ثلاثی مجرد دی ورښکاره کړی او ورځی داسی چوک کئی چی مشرانو ته ورځی نه نو مقصد دا دی چی ته دی الله تعالی په دربار کی حاضریږی نو دی ایخ تعظیم ته کای نو د دې تعظیم پیکر محسوس دا ده چی مقصد دا دی چی مخ لاس صفا ځامې مینځلې ځای پاک ته پاک دا هر شی به چی پاک وی نو دا دی هغه د اودس څه ستر عورت څه او مقصد دا دی چی د جی پاکوالی څه د بدن پاکوالی څه دا شی نه چی د کوم مونږ شرایط بولو دا دی هغه تعظیم پیکر محسوس دی هغه تعظیم چی دی پیکر محسوس دی شه جی وکالوضوء لکه وضو واخله وستر العورة ستر عورت واخله وهجر الرجز او پریښودل د هغه ګندګي واخله فانه لما کان التعظیم دا ځکه ضروري دي چې کله تعظیم دا یو امر خفي و نصبت الهیئات التي یؤاخذ الانسان بها نفسه نو اوس مقرر کړ شو هغه هیئات چې انسان په هغه سره د خپل نفس مؤاخذه کوي عند الملوک بادشاهانو خواته واشباههم یا د هغه اشباه سرداران وغیره ويعدونها تعظيما او خلق دا شی نه تعظیم شمار کئ وصار ذلک کامنا فی قلوبهم او دا خبره مخفی وه په زړو د دوی کی واجمع علیه عربهم وعجمهم مقامه او ټول عرب او عجمو به دا شی نه دی هغه تعظیم قایم مقام ګرځول نو دی وجه نه دا شی نه دی هغه تعظیم چه سلو قایم مقام شو ټول امتونه په دی باندې متفق دی چیرته ولې داسې یو ملک شته چه هغه کی خلق يو بادشاه يا يو لوی تورجي بيا خيرنې کپړې ورغوندي او غلو يې ککړې او مقصد ګندګي چرته داسې يو قوم شته نه ټول عرب او عجم په دې باندې چه دي متفق دي اهل شرق و غرب په دې باندې چه دي متفق دي شه جي اوس ملاحظة بعض الاصول في الطاعات په طاعاتو کې بعضی اصول آ ملحوظ کړی شوی دی دری شیونه دی چی هغه په طاعاتو کی ملحوظ کړی شوی دی په عبادت چی الله تعالی عبادت په بندګانو باندی ضروری کړی نو په هغی کی دا دری امور چی دی ملحوظ دی یو دا چی بندګانو ته تکلیف نه ورکړی سی مګر په میسر شی سره سهولت چی حرج نه وی پکی او دو هغه کولای شی کولای شی نمبر ایک دوم دی عباداتو په مقرر کولو کی اعتبار دی حال دی مکلف چه دا شوی دا دی مکلف احوال دی مکلف مقصد دا چه بدنی دی مکلف اغا علاقائی دی ارشی احوال و لحاظ آدھا پا آغا کی چه دا شوی دا پا دی عبادات مقرر کولو کی اعتبار دی حال دی مکلف شوی دا او دریم نمبر دا چی دا مکلف به شی چی کوم دا دا به یو امر ظاهر او منضبط وی داسی نه چی دا شی کو او شکل یی نی نو دا دری شیونو لحاظ چی دا ساتلی شوی دا په طاعات و مقرر کونی کی یو تکلیف بالمیسر بل په عباداتو کی حال د مکلف لحاظ او بل دا چی هغه مکلف به به چی وی ظاهر وی ولی ځکه چی د عباداتو او د دی شیونو نه د سیاست الامت مقصد د دی امت یو انتظامی ډانچه برابرول چی دی مقصد دی نو ته چی یو مدرسی قانون کئ نو هلته به د هغه قانون به څنګه جوړی قانون به داسی جوړی چی هغه کسان هغه قانون قابل عمل هم وی چی هغه خلق عمل په کولای شی قابل عمل وی او بل د هغه طالبانو هغه مزاج د هغه علاقی خلقو هغه مزاج او د هغه وطن هغه محل وقوع او دغو شیونو سره چه وی مناسب هم وی او بل دا چی هغه کوم قانون وی هغه مکلف به شی دا یو هغه امر منضبط وی او هغه یو په ضبط کی رادرومی چی که دوره دوره دا شی سړی وکی بیا به دا چه وی جرم وی داسی نه چی هسی غیر حاضری وکی بیا به دا خارجی هلکه چوره غیر حاضری څنګه بی ضرورته که په ضرورت سره خامخا یو انضباط چی وی پکار وی کنی دی بغیر بیا نظام نشی چلیدای اوس که مقصد داده چی یو سړی په صحرا باندی مدرسه ده ده قوانینی چی څوک په ټی وی نه ګوری بازار ته به نه ځی فلان هلکه بازار ده چیرته هغه په صحرا وری چیرته په غرونو کی مارتون کی چلا مدرسه ده اوس په آ چیرته ځی بازار ته الحمدلله آ به چیرته ځی بازار نه ایغو پاره داسی قوانینو ضرورت نه تاسو په دی خبری پوه شوی هکه یو مدرسه په بازار کی اتو تای چی دا پردیو پټو کی بانه ګرځو دا سید هلک ها پټو ته زی چرته ها خو لس دولس کیلومتر یو طرف ته پټی ورنه لری لس دولس نو دا بچی فضول وی نو دا په دی یو انتظامی امور کی د دغه شینو لحاظ چوی ا پکار وی نو شریعت هم په عباداتو کی د دغه شینو چ ساتلای دا لحاظ ساتلای دا شجی ملاحظه بعض الاصول فی الطاعات و اذا عین شیء من الطاعات للفریضة او چه کله معین کولای شی یو شی دی طاعاتو نه لپاره دی فرضیت للفرضیة فلا بد من ملاحظة اصول نو ضروری ده لپاره دی ملاحظی دی څه اصولو اولنی اصل دادا لا یک دا عنوان ورته کیښودلای شو لا یکلف الا بالمیسر تکلیف په نشی ورکاو مگر په آسان شی منها دی هغه نه دادا ان لا یکلف الا بالمیسر چه تکلیف تی نه کړای ور نه کړای سی مګر په آسان شی سره وذلک قوله صلی الله علیه وسلم ها دا مقصد خو ددی قول دی حضور صلی الله علیه وسلم دا چه حضور صلی الله علیه وسلم وایی چه ما زړه دا غواړی چه دا مسواک تی ضروری کړای سی هر لمانځه ته لیکن ما په امت په دا خبره چه سی بوج شی ځکه ضروری نشو او پته ولګیدل چه په یو شی مقرر کولو کی دی سهولت لحاظ چه دا ساتلای شوی دا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاه وتفسیره ما جاء فی روایت اخری تفسیر په بل روایت کی راغلی لولا ان اشق علی امتی لفرضت علیهم السواک عند کل صلاة کما فرضت علیهم الوضو داسی من په ضروری کړای وو لیکن پدی کی بیا یسر نو دی وجنا دوم اصل اعتبار حال المکلف فی الطاعه ومنها بل دی اغا اصولنا دا ان الامت اذا تقدت فی مقدار ان ترکه و اهماله تفریط چی یو امت کله اعتقاد وساتی دی یوه مقدار متعلق چی دونه مقدار چی دا که دا سړی پریږدی نو دا به تفریط فی جنب الله وی او دا به د الله تعالی په حق کی کوتاهی وی واطمأنت به نفوسهم او د خلقو نفوس په هغه باندې مطمئن شي اما لکونه ماسورا یا د دې وجه نه چې عام منقول وي قرنا بعد قرن عن الانبیاء او مجمعا او مجمعا علیه من السلف دالته او ټکی سته پچې او مجمعا علیه من یا هغه شی مجمع علیه من السلف وی او نحو ذالک یا دارنګ نور شی وی کانت الحکمت نو حکمت بیا پدی کی دا ان یكتب ذلك المقدار چ اغور مقدار ولیکلی سی علیہم پدوی باندې کما استوجبوه لک چرنګ چ دو دی دخشی ایجاب تقاضا کړی چ دا دی مونږ باندې ضروري شي نو زکه هغه په ضروري شي لکه دی پر شل واری مثال تیر شوی د لحوم دی ابلو او دی البانو د هغه په بنی اسراییلو باندې ځکه چې دو په زړه کې د دې شي عظمت پروت و چې یاره دا دې مونږ ته حرام شي او دا دې مونږ ته ټیک نه وي او که دا مونږ وکړو بیا به مونږ د خپلو نیکو او د دغو په حق کې چې وکړو ډېر تقصیر وکړو نو د دو اعتقاد مطابق د دو حالت مطابق خدای پاک هغسې چې که حکم راوست هسې تاسو په مسئلې باندې پوه شو کتحریم لحوم الابل والبانها علی بنی اسرائیل وهو قوله صلی الله علیه وسلم فی قیام لیالی رمضان حتی خشیت ان یکتب علیکم او گورا چورا می تفصیلا دا مسئلہ بار بار تا تیرا کړی دا چی ولی ورته ویل حضور صلی الله علیه وسلم چی زه بیا نه وروتنه ځکه چی ما ته مزرا کولا تاسو ته مزرا کولا نو بیا به دا خدای پاک انعام د پمون چو ضروری کړی او ضرور او امت حال خدای پاک د شرایو کې چکی ساتي تفصیل خطر شوی دا بل دا خبره چی دا مکلف به بظاهر او منضبط وی ومنها بل دی اصولو نه داده الا یسجل علی التکلیف بشیء چی داسی به نسی مقرر کاو تکلیف بشیء حتی یکون ظاهرا منضبطا تر دی چی هغه شی ظاهر منضبط وی لا یخفی علیهم چی په خلقو باندی خفی نه وی فلذلک لا یجعل من ارکان الاسلام الحیا دی وجه نه حیا دی ارکانو دی اسلام نه نده وسایر الاخلاق او ټول اخلاق وان کانت من شعبه اگر که دی شعبو نه ده حیا رکن نده شعبو دی اسلام نه ده خو رکن نه ده ولی ځکه چی حیا انضباط نه کیږي سونه حیا حیا خو یو امر غیر منضبط ده سونه حیا انضباط نه کیږي نو دا رکن نه ده ګرځولای شوی بوشه اخلاق خو اخلاق دا رکن نه دي خو شای دي رکن نه دي ولی ځکه چی ښه اخلاق خو والا خو یو کلی مشکی غونه سونه خو نو چا ول خی ځنه والی غنه ډیری نو هغه بیا اخ شو بوشه یعنی ډیر خشو کنه نو داسې مقصد د دې انضباط چې کوم شي نه راځي نو هغه د مقصد دا دی چې داسې ضروري نه کړای سي بل دا شی اصل ده په کتاب ښه جي اوس وضاحت الحد الادنی والاعلی للفریضه وضاحت د حد ادنی او اعلی لپاره د فریضې چې د فریضې هغه چې کوم حد ادنی او اعلی دي هغه وضاحت وسي نو اوس د ادنی چې کوم دي ادنی لکه مثال مونځ کې نو د ادنا چې دي دې کې اختلاف راځي